قدرمن اوریدونکو تاسو ته بهتره معلومه ده یا د خبرونه د مهاجرینو لپاره ځانګړې شوې د تیر په څیر نن هم د مهاجرینو او مجاهدینو له کاروان څخه د یو داسې عالم او مجاهد شخصیت سره مرکه لرو چې تاسو به د نوم سره لا د مخه آشنا یاست نو په همدې اساس نوموړی شخص شیخ ابي سعد محمد حفظه الله دی. نوموړی د نامتو او جید شیخ، د سنګرونو او منبرونو د داعي شیخ جلال الدین تقبله الله کشر ورور دی. شیخ صاحب محمد سره به د ده د ژوند د مختلفو اړخونو سربېره د شیخ جلال الدین په ژوند، علمیت او د اسلامي خلافت سره د بیعت او هجرت په اړه هم رڼا واچوو. نو د هر څه تر مخه قدرمن ملمه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم ډیره زیاته مننه شیخ صاحب محترم چې راغلی او زموږ دعوت مو قبول کړ او زموږ د خپرونې لپاره مو وخت ځانګړی کړ ډیره زیاته مننه ښه راغلاست درته وایو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته محترمه جلیبی به وروره موږ هم په خپل وار ستاسې څخه مننه کوو چې د امت مسلمه د پوهاوي په خاطر داسې برنامې وړاندې کوئ تر څو زمونږ کړېدلی او دردېدلی ولس د الله رب العالمين په شريعت باندې پوه شي، توحيد او نبوي منهج وپېژني. واقعا ستاسې دا هڅې هم د ستايلو دي. الله عزوجل دې درڅخه راضي شي. او ستاسې ټولو مینوالو او اوریدونکو څخه مننه کوو چې ستاسې خپرونې د زده کړې او د عمل په نیت باندې اوري رب دې د حق دا منبر او سنګر تر ابده ودان ساتي آمین. وایاکم احسنو الجزا له تاسو هم زیاته مننه کوم شیخ محترم که لومړی په خپله ژبه اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ خوښ به شو. ښه وروره تاسو د تعارف پوښتنه وکړه نو زما نوم ابو سعد محمد دی کونړ ولایت مو پلرنی ټاټوبی دی او الحمدلله د اسلامی خلافت عسکر یم. جزاکم الله خیرا راځو بله پوښتنه ده شیخ صاحب محترم معمولا انسانان د ژوندانه په مختلفو چارو او مشغولتیاوو کې بوخت وي نو که تاسو اوریدونکو ته ووایئ چې له خلافت مخکې مو څه مصروفیت درلود؟ وروره د خلافت څخه مخکي د الله عزوجل د دين په تعليم او تعلم کي بوخت وو څومره علم چي الله رب العالمين موږ ته ليکلی وو د فنونو په برخه کي د فقه او اصول فقه حديث اصول حديث تفسير او اصول تفسير په باب کي نو هغه راته رب العالمين رانصيب کو او په څنګ کي يو څه دعوت او درس هم روان وو. جزاکم الله خیرا کثیرا الله عز وجل دې د ستاسو په علم او پوهه کې برکت واچوي او د خپل دین د قیام په برخه کې مو په غښتلي عزم کامیاب او سرفرازه لره شیخ صاحب محترم لکه څنګه چې تاسې د خلافت د اعلان سره سم په اوایلو کې دارالاسلام ته هجرت وکړ په دارالاسلام کې مو څه ولیدل له کومو خوږو او ترخو سره مخ شوئ څه فکر او احساس مو درلود همدارنګه د اسلامي دولت منهج او تګلاره مو څنګه ارزوله؟ آیا هماغه څه چې تاسې ورته هجرت کړی و، وموند او که نه خبره بدله وه؟ جلیبي به وروره د اسلامي خلافت سره بیعت او دارالاسلام ته هجرت دا د رب العالمین یو لوی فضل و چې موږ ته یې په دې سره عزت راکړ او آینده ژوند کې هم رب العالمین دې موږ تاسې ته استقامت رانصیب کړي. وروره د دارالاسلام د خوږو او ترخو شېبو تذکره خو بېخي اوږده ده، خو زه به بعضې اجتماعي ځانګړتیاوو ته په مختصرو ټکو اشاره وکړم ان شاء الله. د دارالاسلام د امتیازاتو او د خوږو بیان په اصل کې د اسلام د خوږو بیان دی. یعنې یو انسان چې کله تصور کوي چې دارالاسلام به څومره خوږ نعمت وي، دا به څومره ستر فضل او احسان وي د رب العالمین، نو دا دې د اسلام په خوږو کې سوچ وکړي ځکه دارالاسلام د اسلام کور دی، هلته سل سلنه اسلام وي. دارالاسلام د دارالسلام دنیوي بېلګه ده. نو د دارالاسلام د خوږو څخه یو دا و چې هلته موږ عملي اخوت او ورورولي ولیده. هلته د مدینې د مهاجرو او د انصارو مینه او محبت موږ ولیدو. د سیرت او د مغازي په کتابونو کې چې د مهاجرو او انصارو تر منځ، د مینې او محبت تذکرې کېږي، د دې روڼ انځور موږ په تمکین او دارالاسلام کې ولید، د اسلام رشتې د لر بر ګلونه او ملغلرې په یو تار کې سره پېللې وو، د هرې سیمې، هر قوم، هر رنګ او هرې ژبې مسلمان هلته موجود و، هلته مسلمان عزتمند و، حر و، ازاد و. که هغه به د هر ځای او د هر رنګ به او د هرې ژبې به او د هرې سیمې به و. د بېلګې په توګه شیخ ادریس د قندهار و، ډېر یو جید عالم و، بیا پېښي سیمه کې د انګریزانو او جمهوریت عسکرو سره جګړه کې مخامخ په سینه باندې مرمۍ وخوړې او شهید شو تقبله الله. شیخ عبدالحسیب او سعد الامارتي دوی د لوګر و، شیخ جلال الدین، شیخ ابو عمر او نور شیوخ د کونړ و، شیخ ابو یوسف د نورستان و، شیخ قاسم د کوټ و، قریشي امیر د بادغیس و، عمر کاروان د دیبالا و، عاصم ملي صیب د بندر و، ابن تیمیه استاد د پنجشیر و، حافظ سعید خان، شیخ مقبول، ګل زمان ملي صیب او شیخ منصور د اورکزو و، جهادیار او ابو زکریا د کرم ایجنسۍ و، شیخ ابو سعید، سلمان خراساني، سیف الاسلام ملي صیب او کلیم ملي صیب د باجوړ ایجنسۍ و. عمر خطاب او اسامه استاد د مومندو ایجنسي وو، شیخ اسامه زیدي د پنجاب وو، شیخ سیرت او مصطفی مولوي صیب د ازبکستان وو او دغه رنګ د هر ولایت او هر هیواد څخه یو څه مهاجرین هلته راجمع وو چې د هر ګل خپله خوشبويي وه او د هرې میوې خپل خوند وو او د دارالاسلام دغه باغ په دغه ګلونو او په دغه میوو باندې سمسور وو. دویم لوی نعمت د دارالاسلام دا وو چې اسلامي نظام په کامله مانا باندې هلته حاکم وو ويكون الدين كله لله د دې عملي مصداق و، هر خوا ته د الله رب العالمين طاعت و، بس کوم طرف ته به چې تا کتلې يو مسلمان به د رب العالمين په بندګۍ کې بوخت و، منکرات نه وو، د حزبي ملګرو به په نيکۍ باندې امر کاوه، د منکراتو مخنيوی به يې کاوه، شرک او ردت نه و، فحاشي نه وه، غلا نه وه، ډاکه نه وه، خيانت، اختطاف، زورواکي او نور جرمونه نه وو، د فسادونو کچه بيخي صفر وه. هر هغه کس چې هغه نه به فساد او جرم ترسره شو هغه به د قضا او د شریعت منګولو ته سپارل کیدو، هر لور ته امن او امان وو، د شپې به خلکو مزلونه کول، کارونه به یې کول، د ژبې او د رنګ لپاره تعصب نه وو، قوم پرستي او وطن پرستي نه وه، سپیڅلی شریعت هر خواته حاکم وو، د اسلامي قضا په مخ کې وړوکي او غټ برابر وو. تعزیرات او شرعی حدود هلته نافذ وو. هر مسجد، هر جومات او مدرسې څخه به د توحید غږونه پورته کیدل، مکتبونو کې خالص اسلامي نصاب تدریس کیدو، د اقتصاد ادارات فعال شو، د زکات د راټولولو او تقسیمولو ادارات موجود وو، د اعلامي سنګر وروڼو د رادیو او مجازي نړۍ د لارې د امت مسلمه فکري روزنه کوله، پالنه یې وله کوله، طب او صحت بخش کې ډاکټرانو وروڼو زیات زیار ویستو. د کتیبو زمرو ښه په مینه باندې دارالاسلام ساتنه کوله بس دنیا کې یو جنتي ماحول و داسې نظام خو نه و لکه نن سبا طالبان چې افغانستان ته دارالاسلام وایي د دارالاسلام خو خپل یو اثر ښکاري هلته نظام قضا تعلیم حسبه دعوت اعلام اقتصاد حرب او د نظام دا ټول بخشونه د اسلامي شریعت تابع وي. دلته خو د دوی ټولې ادارې د امریکا په اوونیزو ډالري کڅوړو باندې چلېږي. ځکه په کې نظام او قانون هم د امریکا دی. د ملګرو ملتونو قوانین دلته تطبیقېږي. هر هغه قانون پلی کولو حق دوی نه لري چې هغه د ملګرو ملتونو په قانون کې جرم یو ناروا وي. دلته خو دوی د کفارو سره ښې اړیکې غواړي، دوستانه کوي. سراج الدین حقاني وایي چې موږ امریکا سره نور دوستانه اړیکې غواړو. دښمني ورسره نه لرو. ذبیح مجاهد وایي، نورې دښمنانې ختمې شوې. ډاکټر نعیمي وایي چې موږ اسراییل سره هم مشکل نه لرو. چین سره هم دوی مشکل نه لري. روسیې سره هم مشکل نه لري. امریکا سره یې هم نه لري. هغه هند چې د نبي علیه الصلوة والسلام توهین یې وکړ، هغه حاکم ګوند یې توهین وکړ، دوی هغې سره هم ښې اړیکې غواړي. خارجي سیاست یې ټول د ملګرو ملتونو شرکي قانون تابع دی. یو ذره حرف پکې اخوا دیخوا نه شي کولی. او په داخل کې روافضو، هندوانو او سیکانو ته هم دی خپل ملت وایي. هماغه حربي کفارو ته د جمهوریت د وخت په څیر باندې مستامنین وایي، ځکه خو دی حربي کفارو ته د شرابو پورې هر څه ورته مهیا کوي، همدا علت دی چې دلته مومن وژل کیږي، تړل کیږي، ځورول کیږي، ربړول کیږي، د هغه ماشوم شهید کیږي، د هغه زنانه شهید کیږي، خو کافر سرې سترګې ارتې تڼۍ ګرځي. پرون د دې کفارو نه مخکې وروسته به د اشرف غني عسکر ګرځېدل، هغوی ته دوی غلام ویلې، هغه وخت دا نظام اشغال و، هغه وخت افغانستان اشغال و، خو نن چې دلته هماغه کفار ګرځي، ښه ډاډه ګرځي، د افغانستان هرې ساحې ته تللی شي، دوی د هغوی ساتنه کوي، د مجاهدینو بریدونو نه ساتي، خوندي کوي یې، ډاډ ورته ورکوي چې راځئ دا مو خپل کور دی، دلته سرمایه ګذاري وکړئ، زموږ معدنونه تالا کړئ، زموږ شتمنۍ لوټ کړئ، خو یوازې دومره خدمت وکړئ چې موږ د ملګرو ملتونو رسمي غلامانو په صف کې شامل کړئ نور که چین راځي مشکل نه لري دا معدنونه که تالا کوي که امریکایان کوي که قطر کوي که ترکیه کوي که روسیه کوي که پاکستان کوي او که هند کوي هغه مشکل دوی نه لري د اسلام غم کې نه دي د نظام په غم کې نه دي د مسلمان په غم کې نه دي د الله عزوجل قانون په غم کې نه دي د محمد رسول الله علیه السلام د عزت په غم کې نه دي د قرآن کریم بیزتۍ په غم کې نه دي الغرض دارالاسلام او د طالبانو نظام د دې دواړو تر منځ د مشرق او مغرب عمره فرق او فاصله او توپیر دی نو خراسان ولایت دارالاسلام کې به چې هر ځوان او زوړ منګه ولیده د الله رب العالمین په محبت باندې به زړه داسې ډکو چې د انسان به ورسره غبطه پیدا شوه چې دا وګوره د ده په زړه کې د رب العالمین څومره مینه او محبت دی انسان به ورته وپسخېدو ښایسته او دنګ ځوان به و، په کتو به ورته انسان نه مړېدو، خو دا جذبه به یې درلوده چې انغماسي او استشهادي عملیات وکړم. د عرفان الله په نوم یو باجوړی ځوان چې ډېر ښایسته ځواني الله عز وجل ورکړې وه، کور یې مو و، ښه خوشاله زندګي وه، همدغه شان د ده یو څو ملګري نور و، ذوالفقار، عبدالله مولوي صیب، شاهد قاري صیب، او نور ملګري وو د ټولو ښه ښايسته ژوند وو خو دا ټول استشهاديان وو د دوی دا ارمان وو چې موږ خپل ځانونه د الله عزوجل د دين د سرلوړۍ لپاره ټوټه ټوټه کړو قيامت کې د شهداوو په صفونو کې راپاڅو جګې سترګې او هسکه غړۍ دا د قيامت په ميدان کې موږ ودريږو. دغه شان د اورکزو مجاهدینو استشهادیان، د ازبکو استشهادیان، د تاجکو استشهادیان، د افریدو استشهادیان، نور د مختلفو سیمو استشهادیان وو چې انسان به د دوی ایمان وکتو نو حیران به ورته لاړ. د رضوان کاکا په نوم باندې د پوخ عمر یو استشهادي و، د الله عزوجل سره یې دومره مینه درلوده چې همیش به یې ژبه د رب العالمین په یاد باندې لمده وه. څو ځل مرتدینو سره مخامخ شو بیخي څو مترۍ کې ورسره و خو امیر ورته وویل چې برید پې مه کوه ځکه دوه کسان دي په دې خط کې که چېرته دا نور هم رامخکې شول بیا په دوی باندې برید وکړه نو دغه د مرګ په خوله کې چې د دې انسان کوم ایماني کیفیت و د هغې د بیانولو لپاره موږ سره الفاظ نشته. د کابل بعضې ملګريو ډاکټر يوسف، حيدر کرار او داسې يو څو نور، څوک ډاکټر وو، څوک انجينر وو، ښه با استعداده کوادر وو، په کابل کې يې ښه اعلی دنياوي ژوند وو، خو دا هر څه يې د رب العالمين لپاره پرېښدل او هغه ورځ هم زموږ ډېره ښه په ياد ده، چې کله د اچین مامند په سیمه باندې امریکایانو ړوند بمبار وکړ فضا کې د ډرونونو او ډول ډول تیارو قطارونه او په ځمکه امریکایي ټانکونه په دې وخت کې جګړه کول د هر سړي کار نه بلکې دا یوازې د انغماسیانو او د استشهادیانو کارو چې الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدین ټول دغه شانو هغه وخت دا کابلی ملګری چې کوم په شوق سره د شهادت ځایونو تور مخکې کېدل یبتغي القتل والموت مضانا د قتل او د شهادت په ځایونو کې دوی شهادت لټوو، د خپلو نورو وروڼو څخه مخکې کېدل، د ډاکټر یوسف یو ورور انغماسي وکړه او دم د امیر نه غوښتنه کوله چې ماته هم اجازت راکړه زم انغماسي کوم، خو امیر ورته اجازه ونه کړه، هغه ورته ویل ته زموږ د زخمیانو تداوي کوه، تاته اوس دلته ضرورت دی، چې اخر هم دغه ملګري د امریکایي ډرونونو د وجې نه د شهادت په لوړ مقام باندې ورسېدل، تقبلهم الله. د هند او بنګله دېش ملګرو چې کومه قرباني ورکړه، هر سخت سنګر ته به دوی مخکې کېدل، د اېغور ملګري چې شهادتونو پسې به تږي تږي ګرځېدل، د دارالاسلام د هر مجاهد تاریخ په سرو زرو باندې د لیکلو وړ دی. یو ځل یو څو مهاجرینو تر منځ په انغماسۍ باندې جنجال و، یو ویل زه به ځمه، بل ویل زه به ځمه، هېڅ جوړ نه راتلل، ډېرو ورته ملګرو وویل چې بس تاسو که په اتفاقي ډول باندې یو څو ملګري لاړ شئ، او دا نور دې پاتې شي خو نه جوړېدل، هېڅ قناعت یې نه کوو. اخر خبره دې ته ورسېده چې قرعه به واچوو، کله چې قرعه واچول شوه نو یو ملګری پاتې شو چې د هغه حالت بیخي خراب شو، نې منله وایي دا قرعه نه منم او حتماً به زه ځمه زه به انغماسي کوم. کله چې امیر صاحب وکتل دومره احساس لري، دومره وجدان، ضمیر او ایمان لري، د ده د دغه ایمان قدر یې وکړ، د جذبې او د احساس قدر یې له وکړ، او د انډونیشیا یو ملګری و هغې ته ویل چې ته پاتې شه خیر دی ته به بل وخت لاړ شي او دا ملګری دې ته نوبت ورکړه چې دا لاړ شي هغه ملګری امر ومنو او خپل انغمسي نمبر یې د بل ملګري ته ورکړ عزتمند وروره دا د دارالاسلام تاریخ دی دا دارالاسلام په دغه شان قربانیو باندې ساتل شوی دی اسلام هم دغه شان قرباني غواړي یوه بله واقعه به درته ذکر کړم، یوه بله ورځ د درې انغماسیانو نوبت و، مامند اچین کې خط ته چې کوم دی انګریزان راغلي وو، بره نه ډرونونه وو، جیټان وو، چورلکې وې، چارمشینه او نور ډول ډول طیارې وې، لاندې نه ټانکونه وو او امبیانې او ډول ډول موټرې دای راغلې وې، د درې انغماسیانو نوبت و، یو انغماسي قاري و، د کونړ و. بل ځوان د کابل او یو بل مرګری و والله علم چې هغه به د کوم ځای و دوی عملیاتو ته تیار و نو په کومه شپه چې د دوی د تګ نمبر و هغوی ټولې راوغوښتل چې تاسو تیار یاستئ نو ټولو ښه په خوشحالۍ ښه په مینه ښه په اخلاص سره امدګي وښوده چې موږ بلکل چمتو یو. شپه وه وصیتونه یې وکړه په دې کې دا د کابل ملګری چې و ده په دغه ورځ باندې د مامند نه اوغوز ته سامان انتقالاوه تر ډېره لاره پورې تللی و خو مخې ته مرتدینو لاره بنده کړې وه نو بېته راوګرځېدو او ماښام ناوخته راورسېدو ټوله ورځ یې مزل کړی و ډېر ستړی و خوب ورته په کټ باندې مات مات پرېوت و خوب وړی و چې کله خبر شو چې زما د استشهادۍ او انغماسۍ نوبت دی لبیک یې وویلې. ملګرو ورته وویل، که چېرته بې سوری نن شپه پاتې شه، بل وخت به لاړ شې، وایي نه خامخا ځم، نن ضرورت دی او خپل نوبت نه خرابوم. هغه صحنه یې اوس هم ماته یاده ده چې لږ به کېناست او خوب به زنګوو، خو روان شو او سبا یې د شهادت څخه خبر شو، نو د هغه د خوب ډکې سرې سترګې دا هېڅکله له مانه نه هېرېږي. اخر دوی باندې باعث څه و، دغه محرک څه و؟ دا صرف او صرف ایمان و، د رب العالمین محبت و، کامل یقین و، باور و، اعتماد و. د دوی په زړه کې هغه ننوتلی دین او اسلام، هغه کلکه او مضبوطه اړیکه او رابطه وه. د عباس په نوم باندې د پېښور يو مجاهد و، فتح کتيبه کې و، راغی وايي قاري صاحب محسن ته زما سفارش وکړه چې ما په استشهادي کتيبه کې واخلي. موږ دا نه غوښتله چې دا په استشهادي کتيبه کې نومليکنه وکړي، ځکه د مور همدا يو زوی و، پلار يې وفات شوی و، بل ورور يې نه و، همدا يو زوی و د مور، ده ته يې هم واده کړی و او د ده يو وړوکی بچی و، خو ده د الله رب العالمين دپاره هغه په پېښور کي پرېښي وو او دا راغلی وو دارالاسلام ته هجرت کړی وو نو موږ ورته ويل چي همدغه شان جهادونه کوه رب العالمين به هغه ته هم د هجرت زمينه مساعده کړي او هغه به هم راشي دلته تا پوري به اوسېږي دارالاسلام د خوږو څخه به برخمن شي او د ژوند د معاش يو سبب به هم ته وې. خو ددغه ملګري سترګي راډکي شوې او ويل يې چي نه په هيڅ صورت باندي زه نه پاتي کېږم. بیخی شله او چی خامخا زه په استشهادی کتیبه کی نوم لیکنه کوم او نور د رب العالمین د دیدار څخه لری نشم پاتی کیدای. د ده ایمان او وجدان چی موږ وکتو ډیر تعجب مو وکړو چی مور، میرمن او وړوکی بچی پریږدی او استشهادی کتیبه کی نوم لیکنه کوي. داسې ډېر واقعات مې مخ مخ ته کېږي، خو د وخت د کموالي له امله به د هغه نه تېر شو. که موږ یاد نه کړو، هغوی ته ضرر نه ورکوي، ځکه ان شاء الله هغوی خپل منزلونو ته رسېدلي دي. نو هدف مې دا و چې تمکین کې د مسلمانانو دومره کلک ایمانیات او معنویات و. او د دارالاسلام ظاهري ترخو شېبې هم ډېرې وې. چې قدم په قدم ورسره انسان مخ کېږي، خو حقیقت کې د الله رب العالمین په نزد باندې د دغه ترخو شېبو ډېرې ناشنا او خوږې بدلې وي. دارالاسلام کې د ملګرو، مجاهدینو او امراو شهادتونه دا بیا هغه څه و چې د انسان ژوند به یې نیمګړی کاوه، هلته خو کامل اخوت و، په هر ملګري باندې انسان د خپل نسبي ورور په شان دردېدو او کله کله به بیا په یوه شپه یا یوه ورځ کې لسګونه مجاهدین شهیدان شو. میندې بې بورې شوې، مېرمنې بې کونډې شوې، بچیان بې یتیمان شو، د سنګر او د دفتر یاران بې غمجن شو. جلبي به وروره په دارالاسلام کې دغه ډول ډېرې ترخې شپې موږ لیدلې دي، هغه هم یوه شپه وه چې د لته بند انتظارګاه باندې جیټ، ډرون او ډول ډول طیارو بمبار وکړ او دېرش څلوېښت مجاهدین یو ځای شهیدان کړه، په یو شپه په یو ځای باندې دا ټول شهیدان شو. د مامند تنګي کې په یو جومات کې څلوېښت مجاهدین شهیدان کړ د پېښې نه بره څپري کې یو جومات وویشتو چې څلوېښت واړه واړه ماشومان قرانونه او سپارو ته ناستو ټول ټوټه ټوټه کړل واړه واړه بچي د درې کالو څلورو کالو پنځو کالو شپږو واړه واړه ماشومان تنکی تنکی ګلالي معصوم ماشومان د پیخي تنګي کې د اختر په ورځ باندې څو کورونه بمبار کړل زنانه او ماشومانو په شمول دغه ډک کورونه یې لوټه لوټه کړه، د ګورګورۍ، د وزیرو تنګي، توحید اباد او اخره کې بس د خراسان هر لوېشت په لېشت باندې ځمکه، په دې باندې هر ساکښ په نښه کېدو، خو د الله رب العالمین نصرت و او الحمدلله د مجاهدینو کامل یقین او باور و، ایمانونه یې قوي وو، نو په دې شهادتونو او زخمونو باندې هغوی خپل مسیر نه کږاوه، بلکې په دوی سره د هغوی عزم، ایمان، همت، جذبه او اراده نور هم لوړېده، ځکه هغوی په دې باندې باوري کېدل چې موږ په حقه یو، که موږ په حقه نه وای بیا به د طالبانو په شان موږ سره هم جوړجاړی شروع وای، موږ سره به هم د امریکایانو اتحاد شروع وای. موږ به هم د امریکایانو په ائتلاف کې شریکان وې، زموږ نمایندګان به هم بې قطر کې ناست وې، دفتر به یې درلودې، چکر یې به وهلی، کله به د ملا برادر او ستانکزي او متقي انس حقاني او ملا یعقوب په شان، کله به په روس کې وې، کله به په ترکیه کې وې، کله به قطر کې وې، کله به په حرمینو شریفینو کې ګرځېدې، خو نه، موږ سره چې کافر دښمني کوي، زمونږ منهج او د هغوی منهج جدا دی، په دې باندې به مؤمنان نور هم ډاډه کېدل او د دې انتقام به د دښمن څخه یو په لس اخیستو، دغه د انتقام جلوهلو مجاهدینو به چې کله د دښمن په پوستو او قرارګاوو او مرکزونو باندې بریدونه وکړه نو ډېر زر به یې د دښمن په محکمو قلاګانو او پوستو باندې تور توغ رپولی وو، د دښمن نه به مرداران هم په میدان باندې پاتې وو، زخمیان به هم ترې پاتې وو. او مجاهدین به ډکې منګولې او فاتحین بیرته راستانه شول. همدغه شان په ښارونو کې به استشهادیانو وروڼو د دوی جرړې ویستې او دا د جهاد کرامت دی وروره چې جهاد کې الله رب العالمین د مجاهد زړه ډک نه ساتي بلکې مجاهد خپلې سینې خو خود یخوي چې د نورو مسلمانانو او مستضعفینو حتی هغه قاعدین چې دي چې په ګناه کې اخته دي جهاد نه کوي خو د هغوی سینې هم د مجاهد په ګوزار باندې یخیږي او ټکوریږي. داسې نه و چې د طالب مشرانو په څېر هغوی د کوټې، پېښور او اسلام اباد په مجللو او پرمختللو قصرونو کې د ژوند د خوښیو برخمن وو او کشرانو ته به یې قومنده ورکوله چې لاړ شئ افغانستان اشغال دی، سره کافران راغلي دي، افغانستان ازاد کړئ، وجنګېږئ. نه بلکه دلته په دارالاسلام کې هر امیر د خپل سر، خپل بچي او خپل مال قرباني ورکوله. مجاهدینو به لیدل چې زموږ امیر موږ سره په دې صف کې دی، په دې سنګر کې دی، په دې سیمه کې دی، په دې خاوره کې دی، په دې ولږو، تندو، کړاوونو، دردونو، زخمونو، په دې ټولو کې موږ سره زموږ امیران شریک دي، نو هغوی به د یو په ځای دوه زوره کول. او هر چه منهج وو الحمدلله د خلافت منهج د اهل السنت والجماعت منهج وو نه پکې افراط وو نه پکې تفریط وو د خوارجو هیڅ نوع صفات پکې موجود نه وو او نه دي هم دا طالبان چه نن سبا د اسلامي خلافت مجاهدینو ته خوارج وایي او دا پروپاګند کوي چه د خلافت اسلامي مجاهدین مسلمانان وژني او کفار پریږدي ډیره عجیبه خبره ده. امریکایان چا ووژل، روسان چا ووژل، چینایان چا ووژل، هندوان او سیکان چا ووژل، روافض چا ووژل، بیا هم دوی دا خبره کوي چې اسلامي خلافت مجاهدین دا مسلمانان وژني او کفار پریږدي، همدا طالبانو په ژړاند کنډو باندې به راخوتل، هلته کرم ایجنسۍ کې به روافض پریښودل، بلکې د روافضو سره په شریک ایتلاف او شریک تړون باندې دوی راتلل او دارالاسلام باندې به یې بریدونه کول، حملې به یې کولې. سره د دې چې روافضم اهل الاوثان دي بت پرستان دي یره جلبی به وروره داسې جنګیالی وکنه چې مونږ به ولا نه ورتو د اسلام بنیادی عقاید او اساسات او د اصول څخه به نه خبر وو خو بس یو خبره به کوله چې بس تاسو خوارج یاست خوارج څه ته وي په تعریف نه پویدو په صفات نه پویدو په مقصد نه پویدو او د مشرانو به چې کم صفات یادول چې اسلامی خلافت د دغه دغه صفاتو په بنا باندې خوارج دي نو ډېره عجیبه خبره دا ده چې هغه په دوی کې په علی وجه الاتم موجود وو. دوی خو مرتدین دي، نواقض د اسلام ښکار شوي دي، د کفر د خېمې لاندې ولاړ دي، کفارو اتحادیان دي، ډېر نواقض دي، خو د دې باوجود دوی چې کومو صفاتو د وجې نه اسلامي خلافت مجاهدین خوارج بولي هغه په دوی کې موجود دي خپله، لکه د خلیفه پر ضد خروج کول، روافضو، بت پرستانو، اسماعیلیانو، سیکانو او هندوانو سره دوستي کول او مسلمانان وژل، خلیفه کې قریشیت لازم نه ګڼل، د خوارجو په څېر د رجم څخه انکار کول او داسې نور صفات دا په طالبانو کې خپله موجود دي. دارالاسلام ته تګ څخه مخکې به موږ هم د خلکو نه ډول ډول تبلیغات اورېدل خو کله چې عملي موږ منهج وکتو، عملي دارالاسلام ته لاړو، تمکين سيمه مو وکته، نو د سيمې اوسېدونکو مسلمانانو سره ډېر ښه چلند کېدو، د شريعت نه اخوا چا سره قدم نه دی کېښدل شوی، د شريعت په حدودو کې د رعيت هر ضرورت ته حتی الوسع رسيدګي شوې ده، د دوی د شرعي روزنې او عقيدوي اصلاح لپاره کوششونه کېدل، د دوی لپاره عامه خدمتونو وړاندې کېدلو کوشش کېدو، زمينه ورته مساعده شوې وه، د دوی بچيانو ته تعليم لپاره مدارس او مکاتب پرانستل شوي وو. د هرې سیمې د ماشومانو نوملیکنه به کېده او بیا به ټول تعلیم ته رابلل کېدل، حتی که د کوم ماشوم به څه عذر و، نو بعد د وخته د هغه دپاره د تعلیم انتظام شوی و، دغه رنګ د زنانو تعلیم ته هم کامله توجه وه، هر کلي په سطحه یو کور کې به تعلیم تعلم حلقه وه، چې د هرې زنانه مستوا موافق به ورته درسونه ورکول کېدل، احکام به ورته ښودل کېدل. د نارینه و د پاره هم په مسجد کښې د شرعي دوراتو تر څنګ د احکامو درسونه او تذکري درسونه به هم کېدل نو د چا په زړه کښې به چې ایمان و هغه خلق به ډېر خوشحاله و خو هغوی امریکایان او دی طالبانو نه پرېښدل بر نه به امریکایانو په ډرونونو باندې ویشتل کورونه به یې له ویشتل حجرې به یې له ویشتلې دېرې به یې له ویشتلې جوماتونه به یې له ویشتل چې دی ولې د اسلامي خلافت مجاهدینو سره داسې ښایسته ژوند تېروي دې ته به یې اړ ویستل چې دا سیمه پرېږدي. او لاندې نه به طالبانو ورته اخطارونه رالېږل، لارې به یې ورته نیولې، ګوتڅنډنې به یې ورته کولې چې سیمه خوشې کړي، چې دا سیمه امریکایانو لپاره بیخي خوشې شي او هغوی چې وړوکی ویني، که غټ ویني، که زنانه ویني، که نارینه ویني، که سپین ږیری ویني او که سپین سری ویني، دا ټول په نښه کوي، حتی هغه څاروي او حیوانات، هغه هم د دوی نه خلاص نه شو. په اخره کې به تاسو کتلي وو، په دې لارو کې به دا څومره خره به پراته وو، غواګانې، بزې، دا ټول به هم دې ډرونونو په نښه کول. الغرض د اسلامي خلافت منهج کتاب او سنت وو او کتاب او سنت دی او ټولو مسلمانانو سره یې د شفقت او محبت څخه کار اخیستو او خپله سختي د کفارو پر وړاندې په میدان کې ښکاره کوله، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. الحمدلله واقعا تاسو هغه تیر برم ته اشاره وکړه چې د تاریخ په زرینو پاڼو کې یو ډول باب پرانیست نه یوازې دا چې د اسلامي نظام تطبیق د پاکو او سپېڅلو مجاهدینو هجرتونه اخوت او ورورولي بلکې همدغه د اصحاب کرامو لمسیانو صلیبي نړۍ او د هغوی ایتلافیانو ته داسې سخترین ګزارونه ورکړل چې تر ډېره به یاد ساتي چې یو له هغوی د بین الملل په غړوندې کلک تړل شوي طالبان دی چې تر اوسه د وادي حصار او د سپینغر درې د دوی د مرتار جسدونو څخه ډک دي محترم شیخ صاحب که د شیخ جلال الدین تقبله الله په اړه اوریدونکو ته ووایئ چې څنګه د اسلامي خلافت سره یوځای شو لکه ډیری د هغه علماو په څیر یې ولې دارالکفر کې اوسیدل خوښ نه کړل په تیره هغه علما چې د ده د څنګ ملګري وو آیا شیخ جلال نه غوښتل چې د دوی تر څنګ په دارالکفر کې پاتې شي خپل دعوت او درسونه مخته یوسي نو تاسو ووایئ چې د دې لامل څه وو کومو هیلو او ارمانونو دی له اسلامي خلافت سره یوځای کېدو ته اړ کړ تر دې چې خپلې وینې د الله عزوجل پر وړاندې د خپل دین په بار نذر نه کړې. اې علماء کرامو، اې حق پرستو خلکو، والله العظیم موږ ستاسو ډېر اکرام او احترام کوو، موږ ستاسو ډېر قدر کوو، تر څو پورې به موږ تاسو د الله د دشمنانو له لاندې نه تېروو. تاسې د شیخ صیب په اړه باندې پوښتنه وکړه، نو شیخ صیب زموږ یوازې ورور نه و، بلکې هغه زموږ یو مشفق استاد، مربي او روزنه کوونکی انسان و، که یوازې د هغه د ذات خبره وای، بیا موږ په دې کې نه غږېدو، خو دلته د هغه د تګلارې او مبارزې په اړه خبره ده، نو یو څه به ووایو ان شاء الله. جلیبي وروره! شیخ صاحب ته الله رب العالمین دا صفت ورکړی و چې الله او رسول سره یې ځانګړې مینه درلوده او په دې دواړو باندې د غیرت کولو ماده په کې په اعلی پیمانه باندې موجوده وه، همدا علت و چې الله عزوجل ورته ډېر قبولیت ورکړی و، قرآن کریم سره یې مینه وه، د الله کلام به پرې دومره اثر کاو چې د رمضان او شعبان تفسیر دورې څخه مخکې به یو ځل خامخا سنګر ته تلو، هغه به ویل چې زه چې کله قرآن کریم تفسیر ته کېنم او دا جهادي آیتونه لولم نو ماته د الله رب العالمین نه حیا راځي.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 ولې دې د اسلامي نظام مرسته نه کوله؟ ولې دې د اسیرانو ورونو او خویندو کومک نه کاوه؟ زه به څه وایم؟ د الله رب العالمین عذاب ته خو زه نشم ټینګیدای. نو په سنګر کې به د تفسیر دورې نه مخکې یو څو ورځې او شپې تیرې کړې، بیا به زړه لږ غوندې مطمئن و چې ځه د الله عزوجل لپاره هم لږ څه کړي دي، اګر که دا ډیر کم دي. دویم صفت یې دا و چې همیش به ورسره د نړۍ د مسلمانانو غم و. د ځمکې په هر ګوټ کې اوسېدونکي مسلمان یې خپل ورور او مسلمان یې خپله خور ګڼله. دوی باندې ترسره کېدونکي مظالم یې نه شو برداشت کولی. درېیم صفت په هغه کې دا و چې د نړۍ احوال یې څارل، چې عالم کفر په کوم خوا روان دی او عالم اسلام په کوم حالت کې دی، یعنې یوازې دا نه وه چې درس او تدریس سره یې کار و، جومات او مدرسې پورې یې ځان محدود کړی و او نور د نړۍ تحولاتو او تغیراتو ته یې پاملرنه نه کوله، چې په چا څه کېږي هغه به کېږي، نه بلکې د مجاهدینو د احوالو او د مسلمانانو او د موحدینو د احوالو به یې دقیقه پلټنه کوله، د نړۍ هر هېواد د مجاهدینو احوال به یې اخستل، د هغوی په درد به دردمند کېدو او په خوشحالۍ به یې خوشحالېدو. کله کله به داسې هم وشو چې کوم لرې هېواد کې به د مجاهدینو د ستر شکست خبر به واورېدو نو سخت به مریض شو او څو څو ورځې به د تدریس، خطابت او امامت څخه لرې پاتې شو. نو د الله رب العالمین د فضل څخه وروسته همدا صفات په هغه باندې باعث شو چې د طالب العلمۍ له وخته یې جهاد سره علاقه پیدا شوه، خو کله چې د طالبانو نواقض او د حق سره دښمني ښکاره شوه نو طالبانو نه یې لاس واخیستو، دا هغه وخت و چې خلافت لا قایم نه و. نو د طالبانو سره مخخه وکړه سره د دې چې بعضې طالب مشرانو به کوشش کوو چې شیخ صاحب را خپل کړي خو د شیخ صاحب دوستي او دښمني د منهج په سر وه نو بیخي مقاطعه یې ورسره وکړه بیا یې د حق صف پلټنه کوله تر دې چې د عراق په مجاهدینو نظر ولګیدو د هغوی منهج یې مطالعه کړو د هغوی عمل یې وکتو نو زړه یې پرې اوبه وڅکلې. د شام په مبارکه ځمکه د دوی پرمختګونو لا ډاډه کړ او له هغه وخته یې د دولت الاسلام د تایید او نصرت عزم وکړ. خالص او مؤمنان د الله اولیاء ملګري م عراق او شام ته بحمد الله ولیږل. هغوی ته مه ویل تاسو هلته ښه تحقیق وکړئ دا څه چې موږ ګورو ایا دا رښتیا هلته شته دی او که نه؟ اګر چې زموږ سل فیصده په دې باندې یقین پوره شوی و بیا موږ ویل چې پوره یقین په دې باندې کولای وکړو. هغه مؤمنان الله رب العالمین هلته ورسول، هغوی هغه علاقو کې وګرځېدل، مشران او کشران یې ولیدل، مرکزونه او معسکرات او مدارس او جوماتونه یې ولیدل، عوامو سره ملاو شو، مونږ ته یې جواب راولېږو چې بحمد الله عز وجل الامر کما ترون بل فوق ما ترون، وایي تاسو چې څه ګورئ د دې نه وایي ډېر اوچت اسلام او د الله پوره شریعت نافذ دی، یو جنتي ژوند دی، جنتي ژوند، هر طرف ته چې د احادیثو په کتابونو کې کتاب الفتن ډېر مطالعه کوو. او په همدی موضوع به د جمعی خطبی هم کولی تر دی چی الله رب العالمین خلافت قایم کو او بیا خو تلوسه نور هم زیاته شوه شام ته د هجرت نیت وکړو تر څو د الله عزوجل په ځمکه د رب العالمین د نظام او قانون په نفاذ کی خپل سهم او ونډه واخلی کفار مغلوب شی اسلام او مسلمانان غالب شی مستضعفینو مسلمانانو اسره پیدا شی. نو شیخ صاحب کې حق طلبي وه، د اسلام سره مینه وه، غیرت و، احساس او درد و د مسلمانانو، خو د دې سره سره الله رب العالمین په شیخ صاحب باندې دا احسان کړی و چې نیک او ښه ملګري ورته ورکړي و، البطانة الصالحة، چې هغوی شیخ صاحب ته نیکې او ښایسته مشورې ورکولې. یو بل سبب دا و چې مجاهدینو وروڼو چې کله په شیخ صاحب کې د حق طلبۍ او انابت ګوهر لیدلی و، نو هغوی هم په شیخ صاحب باندې خواري کوله. دعوت او بلنه به ورته کوله. تر دې چې د خراسان والي حافظ سید خان تقبله الله ورته خپل یو غږیز کلیپ رالیږلی و او دا یې هجرت ته هڅولی و چې دې خبرې هم په شیخ صاحب باندې ډېر اثر وکړ. ځکه اخلاص سره چې کوم دعوت وشي هغه حتماً تاثیر لري او دلته موږ تاسې ته دا فایده هم لاسته راځي چې دا علماء کرام باید موږ تاسو بې دعوت او مهمل پرې نه ږدو دوی باندې خواري وکړو دوی ته دعوتونه وکړو دوی ته بلنې وکړو. الله عزوجل مهربانه دی یو وخت به د اسلامي نظام عملي نصرت ته هم چمتو شي نو دا هغه مختصر اسباب وو چې شیخ صاحب یې د دارالکفر نرم ژوند پرېښدو ته اړ کړو کنه هغه هم کولی شو چې ښه ښایسته ژوند جوړ کړي ښه پیسې وګټي عزت یې وو قبولیت ورته الله عزوجل ورکړی وو استعداد ورته الله رب العالمین ورکړی وو پاکستان کې ورسره د خلکو مینه وه افغانستان ته چې راغی دلته ورسره خلکو د هغه ځای نه هم ډېره مینه کوله. مختلفو سیمو کې استادان او شاګردان درلودل، ملګري لرل، د درسونو ملګري، د مبارزې ملګري، چې ټول د هغه د ژوند څخه ښه واقف وو، دا ورسره وړوکی ستر شوی و، چا سره اته کاله، لس کاله او دولس کاله د انسان تعامل پاتې شي، سفرونه ورسره وشي، مجالس ورسره وشي، د خفګان او خوشحالۍ حالتونه پرې راشي، د صحت او مریضۍ لمحات، د مناظرو، دعوت او د بیاناتو په سلسله کې ورسره ډېر خلک پاتې شوي وو. او دغه ټولو حق پرستو خلکو د شیخ صاحب تزکیه کوله او کوم نقد یې پرې نه دی کړی والحمدلله نو دې نه د هغه د منهج سموالي اندازه کېدای شي نحسبه کذلک والله حسیبه ولا نزکي علی الله احدا. تقبلهم الله جميعا مجاهدين. راځو بله پوښتنه ته شیخ صاحب محترم په دارالاسلام کې د شیخ صاحب جلال الدین د فعالیتونو اړوند که مختصره تذکره وکړئ چې هغوی څومره وخت دارالاسلام کې تیر کړو او کوم کوم کارونه یې ترسره کړل. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ان شاء الله د دې خلافت په وجه باندې د دې شریعت په وجه باندې د دې جماعت په وجه په ټولې دنیا باندې د الله رب جلیبی وروره دارالاسلام کې شیخ صاحب ډیر مختصر وخت تیر که ستاسو به په دې خبره داسې ډېر باور رانه شي چې شیخ صاحب په دارالاسلام کې یوازې درې میاشتې یا څه کم درې میاشتې تېرې کړې وې، د شوال په میاشت کې راغلی و او د ذوالحجه په میاشت کې د شهادت په مقام ورسېدو، تقبله الله. نو دغه مختصر وخت کې تاسې ته معلومات دی چې هیڅ هم نه کېږي، ډېر کم کارونه کېدای شي. خو د شیخ صاحب په ژوند کې الله رب العالمین دومره برکت اچولی و چې درې میاشتو کې یو انقلاب را جوړ کړ، د جهاد تجدید یې وکړ، دا اراده یې کړې وه چې د تمکین په ټولو ساحو باندې وګرځي، هر کلي، هر جومات او هر مرکز ته خپله لاړ شي، د هرې سیمې مجاهدینو او عوامو خلکو ته دین ورسوي، چې تقریبا نیم خراسان کې یې دغه هدف الله عزوجل عملي کړ. د مامند پېښې، عدل خېل، کوټ ګورګورۍ او اوغوز پورې مجاهدينو هر مرکز ته ورغی او د سيمې عوام يې په جوماتونو کې راټول کړل، هغوی ته يې حق ورسو، خو نور ژوند ورسره وفا نه کړه او نيم خراسان ترې اخوا پاتې شو. همدغه رنګه د دې دعوتي دورې پرته شېخ صاحب معسکراتو څخه فارغېدونکو مجاهدينو اختتامي غونډو ته ورتللو، سنګرونو ته به حاضرېدو، مفتاح الخیر غزوه کې ګډون کړی و، د مجاهدینو په غم او ښادۍ کې به شریکېدو، بعضې قضاګانې ترسره کړې، یو څو ویډیويي بیانات یې هم ریکارډ کړل او خپل مسوولیت یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دیوان سرپرستي وه. چې په دې سلسله کې زیاتې هڅې کولې، دارالاسلام یې د هر ډول منکراتو څخه پاکولو کوشش شروع کړی و، اداري نظام یې جوړ کړ، د باندر نازیانو په څېر لرې پرتو سیمو په شمول هرې سیمې ته یې مسؤلین وټاکل، او لږ وخت کې د حسبې او د دعوت کار ډېر په مخ باندې لاړو. خو بس رب العالمین به ورته همدومره ژوند لیکلی و چې تمکین کې درېیمه میاشت روانه وه او یو دعوتي فعالیت پسې راوتلی و، د مجاهدینو غونډه فارغېده، په هغه غونډه کې اختتامي کلماتو ته راروان و چې د ډرون ګوزار ښکار شو، الله عزوجل دې د ټولو شهیدانو سره قبول کړي. ډېرې ارادې درلودې چې مختلفو موضوعاتو باندې شرعي دورې وکړي، دعوتي بيانات وکړي او امت مسلمه ته خير ورسوي خو د رب العالمين تقدير جدا و او دغه بوج او دغه بار او دغه امانت دی موږ او تاسو ته راوسپارده او هغه چې کوم دی لاړو د الله رب العالمين لقاء ته. اے مسلمانه که ته عالم یې که ته طالب العلم یې که ته امي تا ته زه ویم هر مسلمان چې زما دا بیان اوري تا ته ویم بل چا ته مه متوجه کوه که چېرته ځان سره د خیرخواهي غرض یې خپل ځان د جهنم نه بچ کول غرض یې راشه په دې پاک لښکر کې داخل شه او که چېرته نه راځئ رب العالمین ډېر زیات خلک بحمد الله را روان کړي دي په رب العالمین مې د قسمي د دومره شبهاتو باوجود جلبي به وروره نن سبا د نړۍ روخ ټول د مادیاتو په لور دی او کفري نړۍ دا کوشش کوي چې اقتصاد او مادیات د ژوند اساسي هدف معرفي کړي ایمانیات او معنویات وځپي معنویات یو اضافي زیاتي او اختیاري څیز معرفي کړي د دې لپاره یې زرګونه او لکونو برنامې په کار باندې اچولي دي لکه دا مطبوعات دي څلوریشت ساعته لګیا دي تبلیغات کوي چې د همدغه اور لمبې مسلمانې ټولنې ته هم راورسېدې او دوی هم په ډېره بیړه په دغه دام کې ښکار شو، دینداره طبقه وه او که سیکولر طبقه وه، ټول په همدغه مرض کې اخته شو. اوس داسې حالت دی چې نن سبا ني اخوند ملایانو او سیکولرانو کې توپیر نه کېږي، تاسو طالب مشرانو ته وګورئ او پخواني د جمهوریت سیکولرانو او سکشویانو ته وګورئ، همدغه شان د سعودي بلاعمو ته وګورئ، د مصر ته وګورئ، په ترکیه کې اوسېدونکو ملایانو ته وګورئ، د قطر، د کویت، د پاکستان هغه ملایان چې هغوی درباري دي، هغوی حکومتي دي، هغوی طاغوتي دي، هغوی ته تاسو وګورئ، چې هغوی د دې سیکولرانو نه څو قدمه مخکې تللي دي. همدغه ملایانو خلکو ته دین غلط تشریح کړ، د وخت د منافعو لاس ته راوړلو لپاره یې دین تخریب او تحریف کړ، خلکو باندې تلبیس او ګډوډي راوسته، خلک هم اصلي او جعلي اسلام تر منځ حیرانه پاتې شو، د طاغوتي او رباني عالم تر منځ ورته توپیر ګران شو، نو د دین څخه نور هم لرې شو او د دنیا لکه یې کلکه راټینګه کړه. نو نن سبا د عامو مسلمانانو د مغلوبیت او د اسلامي نظام نصرت نه کولو لاملونه د اسلام او دین څخه جهالت دی، غفلت دی، اعراض دی، د حق پلټنه نه کول دي، د دنیا ودانول خپل مقصود ګڼل دي، مرګ او اخرت شاته کول دي، د طاغوتي مولایانو او کاذبو رسنیو تبلیغاتو ته اعتبار ورکول او خپله تحقیق نه کول دي. جلبیب صیب د الله رب العالمین یو ښایسته قانون دی چې څوک د حق طالب وي هغه خامخا حق ته رسوي دا د رب العالمین وعده ده په دې باندې باید موږ او تاسو ایمان ولرو الله عز وجل فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین نو طلب چې چا کې پیدا شو دا خامخا خپل منزل ته رسیږي ان شاء الله او الحمدلله نن سبا خو د تحقیق زمینه ډیره اسانه ده چا که چې لږ شان طلب وي او لږه مجاهده وکړي ډیر زر خپل منزل ته رسیږي او مقصد مومي ان شاء الله لکه نن سبا د حق طالبان دې د کفر غشو ته وګوري چې د کفر غشي په چا باندې لګي د امارت په ملیشو او که د اسلامي خلافت په مجاهدینو باندې لکه حدیث کې دا د مسلمانانو نښه ښودل شوې ده. یوشک الامم ان تداعی علیکم، نږدې ده چې ډېرې ډلې به ستاسو په خلاف راجمع شي. ګوره نبي علیه الصلوة والسلام دلته ویلي دي چې په تاسو باندې به راجمع شي، یعنې په مسلمانانو باندې به دغه ډلې او احزاب راټولېږي، داسې نه دي ویلي چې په خوارجو به راټولېږي، په تکفیریانو به راټولېږي، په درباري ملایانو به راټولېږي، نه، نبي علیه السلام فرمایي، علیکم، مانا دا ده چې اسلامي امت باندې به راټولېږي. نو ای مسلمانه زما او ستا لپاره خو دا نبوي ارشاد کافي دی، همدغه رنګه د حق طالبان دې دا وګوري چې نړیوالو کفارو سره د تلپاتې جګړې اعلان چا کړی دی؟ نړیوالو کفارو څخه د برائت منهج د چا دی؟ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې څوک روان دي؟ واضحه خبره ده چې دا طالبان دي او د طالبانو په اطاعت کې چې څومره ډلې راغلي لکه القاعده شو یا دا شان نور شو دا ټول خپل د طالبانو په حکم کې راغله دا ټول باطل پرس شو دا ټول د امریکا د صف ملګری شو د دې ټولو عمومي امیر ملګرو ملتونو مشران شو همدغه رنګه د ایغوري مسلمانانو قاتلانو چینایانو سره د چا دوستی ده د چا انډیوالي ده د چا اړیکې ورسره دي څوک یې ساتنه کوي څوک یې امنیت تامینوي څوک ورته چلغوزي ډالۍ کوي؟ څوک ورسره څنګلې جنګوي؟ د چيشني يا داغستان د مظلومو مسلمانانو قاتلانو روسانو سره د چا انډيوالي ده؟ د رسول الله عليه السلام بې عزتي کوونکو هندوانو سره څوک ښې اړيکې غواړي؟ د مؤمنانو مور عائشه رضي الله عنها باندې بدنامه پورې کوونکو روافضو سره د چا اړيکې دي؟ څوک یې ساتنه کوي؟ څوک د هغوی په اقتدا کې لمونځونه کوي؟ څوک د حربي کفارو امنیت تامینوي او د موحدینو وژنه کوي؟ د توحید په جرم باندې علما وژني، مدارس بندوي، زندانونو ته خلک اچوي. دې خبرو کې د مسلمانان لږ سوچ وکړي. او بیا دې د امارت حال وګوري او د خلافت عملي ژوند دې تعقیب کړي، د خلافت ادرسونه دې تعقیب کړي، د خلافت منهج دې تعقیب کړي، د رب العلمین نه دې دعاګانې وغواړي، د شپې دې وژاړي رب العلمین ته، تحقیق دې وکړي، خپله دې لږ سوچ وکړي، انشاءالله ډېر زر به حق ومومي. واقعا نو اوس د هر چا پر وړاندې حق د لمر په څېر روښانه دی او هر څوک دې اوس خپل ځان د حق په تله وتلي چې تر کومه حق ته غاړه ورکوونکي دي فقط زه به دومره ووایم چې ای امت مسلمه راویښ شئ بیدار شئ لږ کښېنئ سوچ وکړئ فکر وکړئ ولې تاسو ځان په غفلت کې اچوئ آیا دا دین زموږ او ستاسو شریک دین نه دی چې کله زموږ او ستاسو شریک دین شو نو ولې تاسو د دین نصرت نه کوئ تاسو ښه پوهېږئ چې اسلامي خلافت حق خلافت دی په دې سره بیعت کول حق دي، هجرت کول ورته حق دي، لازم دي، فرض دي، نو بیا هم تاسو خپل ځانونه په غفلت کې اچولي دي، ایا تاسو نه به الله عزوجل د دې پوښتنه ونه کړي چې تاسو ولې د الله عزوجل په لاره کې هجرت نه کولو؟ نو تاسو چې کله په دې خبرو باندې پوهیږئ لاړ شئ د الله عزوجل د دین نصرت وکړئ، که هیڅ هم نه شئ کولای مجاهدینو پسې خو بد مه وایئ، په مجاهدینو ناک ټاپې مه وهئ، لږ د الله عزوجل څخه وویریږئ، که د دین نصرت نه شئ کولای نو ضرر خو مه ورکوه کنه. شیخ صاحب محترم لکه څنګه چې د شیخ جلال الدین په شمول ستاسو دوه نور ورونو هم په دغه لاره کې خپلې کړې وعدې د الله عزوجل سره پوره کړې د دوی په اړه کوم فکر او احساس کوئ او په ټوله کې بیا د دوی په شمول نور مجاهدونو او شهدا او کورنۍ ته څه ویل لرئ هو وروره د سپین منهج په سوري کې د درې ورونو شهادت دا موږ افتخار ګڼو الله عزوجل دې قبول کړي او د الله رب العالمين نه همدا غوښتنه کوو چې د هغوی د مرګ څخه وروسته مونږ بې لارې نه کړي، الله عزوجل دې مونږ هم د هغوی په نقش قدم باندې روان کړي او تر مرګه پورې مونږ ته هم په توحيد او حق باندې د ثبات توفيق رانصيب کړي، آمين. او په عمومي توګه د شهداوو کورنيو باندې غږ کوو چې تاسې هغه بختور خلک ياست چې ستاسې کورنيو څخه رب العالمين دغه قيمتي خلک د خپل دين لپاره غوره کړي وو، ويتخذ منکم شهدا هر چا ته الله رب العالمین د شهادت اعلا او ارفع مقام نه ورکي دا یوازې د مؤمنانو خاصه ده ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ولوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. اې د شهداو کورنیو! تاسو به د قیامت په ورځ د شهید کرامتونه ووینئ چې سخته ورځ به وي، خلکو سره به حساب او کتاب شروع وي او دا شهیدان به ډلې ډلې جنتونو ته روان وي، په جنتونو کې به په سل درجو باندې پورته خېژي، د دوی له امله به ستاسې شفاعت کېږي، ان شاء الله. نو په هغه ورځ به موږ او تاسو دا ارمان کوو، کاش چې دا نور بچیان او خپلوانو ته مو هم د شهادت مرګ راغلی وی، ځکه دا مرګ داسې حقیقت دی چې د ده څخه انکار او خلاڅون نشته، نو دا چې د الله رب العالمین د مخ دپاره د ځان قرباني کولو او د شهادت په صورت کښې راشی دا څومره د منقبت خبره ده. او په آخره کښې ټولو مجاهدینو وروڼو او خویندو ته وایو چې د خراسان په ځمکه د شریعت نفاذ مسئولیت زموږ ستاسو په غاړه دی، په دې زمانه کې د محمدي منهج لارویان همدا موږ تاسو یو ان شاء الله باید شپه او ورځ کوشش وکړو زیار وباسو نن سبا زموږ او ستاسو د جګړې ډګر ډیر پراخه شوی دی دښمنان مو زیات دي عالم کفر ټول زموږ ستاسو په خلاف باندې یو موټی او یو لاس شوي دي د امریکا، روس، چین، ایران، پاکستان څخه نیولي تر طالبانو او تش په نوم اسلامي ګوندونو پورې ټول د ملګرو ملتونو خیمې تر چتر لاندې راټول شوي دي. تهدیدونه، ګواښونه او فشارونه زیات دي، د مسؤلیت ساحه مو پراخه ده، نو منزل ته رسیدو په پار به د الله رب العالمین څخه کومک غواړو او د زړه په اخلاص سره به د امراوو اطاعت ته لبیک وایو د هر ډول اختلاف او افتراق څخه به ځان ساتو، د دښمن دسیسو ته به ځیرک او بیدار اوسیږو، د شکست ټول اسباب به د ځان څخه لري کوو. نور ان شاء الله تاسې مطمئن اوسیږئ، نړۍ د یو تحول په حال کې ده، د کفري هیوادونو امنیتي وضم ورځ تر بلې په خرابیدو ده، امریکا کې ورځ تر بلې د فحشا اړوند جرمونو تر څنګ د مرموزو وژنو او بریدونو کچه هم لوړیږي، سیاسي بحران سره مخ ده، روسیه هم ورځ تر بلې ښکته روانه ده، د یوکراین په ډګر کې د اروپايي هېوادونو له خوا کاري ګوزارونه وخوړل، په اروپا کې هم د مقدساتو سپکاوی زیات شوی، پاکستان او نورو هېوادونو کې هم د تواغیتو سیاسي شخړې روانې دي، نړۍ د اقتصاد په بخش کې د انزوا په لور روانه ده. نو موږ تاسې به کوشش کوو چې زمینه اسلامي نظام ته مساعده کړو، دعوت وکړو، د خلکو روزنه وکړو، ځکه عامه خلکو کې چې ایمان او عمل صالح راشي، بیا پرې الله رب العالمین د اسلامي نظام انعام کوي. او په زندانونو کې بندیانو وروڼو او خویندو ته وایو چې تاسو زموږ هېر نه یاست، الله عزوجل به ستاسو کومک کوي په همغه الله باندې توکل وکړئ چې جمهوریت یې سقوط کړ او د باګرام، پل چرخي، چل او نود په څیر زندانونه یې ړنګ کړل ستاسې زولنې ماتول هم رب العالمین ته ګرانه نه ده والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. او علماو ته مو دا پیغام دی چې اې د دې امت روحاني طبیبانو! راپاڅئ او د امت د مرضونو علاجونه وکړئ، امت مسلمه د حاکمیت شرک په سرطان اخته دی، ایا تاسې دوی همداسې پرېږدئ چې په کړېدو کړېدو ترې ساه وخېژي او بیا د رب العالمین په نیز باندې موږ تاسو مجرمان وګرځو، موږ تاسو مسؤلین وګرځو او کنه د دوی د ژغورلو هڅې به کوو. اې علماء کرامو! خپل منصب او مقام ته سوچ وکړئ چې تاسو د الله رب العالمين په وړاندې څومره ستر مسئوليت لرئ، د دين يوه حقه مسئله پټولو له امله عالم ته د قيامت په ورځ د اور واګي اچول کيږي نعوذ بالله من ذلک، اې عالم وروره! آيا د الله عزوجل د اور واګو ته ته ټينګېدای شې؟ سنن ابي داود کې روایت دی نبي عليه السلام فرمایي من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه اے علماء کرامو د چا څخه چې د یو علم په اړه وپوښتل شو او هغه دا خبره پټه کړه الله عزوجل به د قیامت پر ورځ هغه ته د ور واګي ورواچي اے علماو د الله رب العالمین سره کړی لوز مو پوره کړئ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم د دې آیت کریمه د لاندې شیخ المفسرین امام ابن جریر د امام قتاده څخه نقل کړی دی هذا ميثاق اخذ الله على اهل العلم فمن علم شيئا فليعلمه واياكم وكتمان العلم فان كتمان العلم هلكه وایي الله عزوجل د علماوو څخه د حق د بیانولو لوظ اخستی دی، نو چا چې یو څه زده کړه دا دې بل ته وښيي او د علم پټولو څخه دې ځان وساتي ځکه د علم پټول هلاکت دی، ای علماء کرامو چې یوازې د حق مسئلې پټولو دا جزا وي نو د حقې مسئلې تحریفول، تغییرول او د حقایقو مسح کولو به څه حال وي؟ اې علماء کرامو! دا امت نن سبا ستاسې رهنمايۍ ته د بل هر وخت څخه زياته اړتيا لري، نو راځئ د امام احمد بن حنبل تاريخونه را ژوندي کړئ، په خپلو وينو باندې د اسلام او د حق او د توحيد تاريخ وليکئ، دا ولچکې، زندانونه، زخمونه او شهادتونه دې موږ تاسو د حق ويلو څخه منع نه کړي. اې علماو! راځئ چې په شریکه د اسلامي امت غرقېدونکې کښتۍ له دې سېلابه وباسو، توحید وژغورو، د اسلامي شریعت ختمېدونکې ډیوې د تن په وینو باندې بلې وساتو، الله رب العلمین به موږ تاسې ته دنیا او اخرت کې عزت رانصیب کړي. اې علماو! که د تورې او ټوپک غزا نه شئ کولی، د ابوجهل په سر د غشو ګوزار نه شئ کولی، نو د تېره قلم او د ژبې په غشو خو د کفر مورچې په نښه کړئ. اې علماوو! تاسو ته الله رب العلمين د خپل دين لوی امانت در سپارلی، د دې حق په سمه توګه ادا کړئ. اې علماوو! تاسو د محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم وارثان ياست، پام چې د هغه په وراثت کې در څخه خيانت ونه شي. اې علماوو! اې د انبياوو وارثانو! پام چې طواغيتو ته کاږه نه شئ، ستاسې په ايمانونوم بريدونه شروع دي. دا دی اوس نو طالب ملېشو په خطبو کې درباندې د دوی د زعیم یادونه او هغه ته دعا لازمه کړې ده، پام چې د دغه قباحتونو مرتکب نه شئ، هجرتونه وکړئ، که هجرتونه نه شئ کولای حد اقل د ایمان ساتلو په پار خپلې خطبې قرباني کړئ، ځکه تاسو ته د سلفو فتواوې معلومې دي، چې کوم خطیبان په خپلو خطبو کې مرتد نظامونو ته دعاګانې کوي د هغوی څه حکم دی؟ دا کافر دی باید دا ووژل شي توبه به هم د هغه نه نه شي طلب کېدی، ښځه پرې حرامه ده، نه به میراث وړي او نه به له ده څخه میراث وړل کېږي، مال یې د مسلمانانو مال فیء دی او که چا ورپسې د ډار له امله د جمعې لمونځ وکړو نو بېرته به د ماسپښین څلور رکعته راګرځوي، دا زموږ فتوا نه ده بلکې دا د سلفو فتوی دي. نو ای علماوو که د حق دفاع او ملاتړ نه شئ کولی، د حق صف نه شئ مضبوطولی، نو حد اقل د مرتدینو ملاتړ خو مه کوئ، د مرتدینو صف کې خو مه ودریږئ، د مرتدینو په غونډو کې، په مجالسو کې خو مه حاضریږئ، د مرتدینو په دفاع کې، د هغوی په تائید کې، د هغوی په ثنا کې خو کلمات مه وایئ، د مجاهدینو څخه خو خلک مه متنفر کوئ، د مجاهدینو په خلاف باندې درواغجن تبلیغات خو مه کوئ. جزاکم الله خیرا احسن الجزاء محترم شیخ صاحب واقعا زړه مو غواړي چې سوالونه درته نور هم قطار کړم خو دا چې زموږ د خپرونې وخت ختم دی په اخره کې خپلو مجاهدینو ورونو ته د مبارزین میډیا د همکارانو یو پیغام ډالۍ کوم چې ای مجاهدینو ورونو ولا تهنو ولا تحزنو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین او شیخ صاحب محترم په اخره کې له تاسو زیاته مننه کوم چې زموږ خپرونې ته حاضر شوئ الله عزوجل مو د جنت الفردوس مستحق وګرځوه امین الله عزوجل دې موږ او تاسو ته په حق باندې ثبات را نصیب کړي جلیبیب صاحب یو ځل بیا ستاسو څخه ډیره مننه کوو چې تاسو د دغه شان برنامو اهتمام کوئ ترڅو امت مسلمه ته حقیقي دین په صحیح بڼه باندې ورسیږي رب العالمین دې تاسو څخه قبول کړي رب العالمین دې زموږ ستاسو په کوششونو باندې ډلې ډلې خلک په اسلام کې را داخل کی آمین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وإياكم بارك الله فيك د مبارزین رسنۍ قدرمن اوریدونکو دا به د حق لارویانو خپرونه